ابو داود تیالیسی چې مشهور دی کنه خاصره تیالیسی ات تیالیسی او د په کونیه سره مشهور دی ابو داود تیالیسی باندې نو اکثر څوک نه ذکر کوي الله اکبر کبیر یزید بن زرع وای ما تاسو کو د دې ابو داود تیالیسی نه د دو حدیثو چې د شعبه نه بیانول نو ویل ابو داود تیالیسی چې نه مې دی اوریدلی زهبی رحمه الله وی دی دو حدیثو کې دی تدلیس د شعبه نه کوي او ریدلی نه دی او نسبت څه کوي شعبه ته ان شعبه زین تراله خبره ابن حجر وایي چې یا دا د بیا یاد کړی دي نو ځکه یې وای لیکن ترجیح دې تور کې چې دې تدلیس کړي نو که په صيغه محتمل سره تسما د سما نقل کین نو دا تدلیس الاستن اسناد دی نو که په صيغه محتمل احتمال د سما لري کنه نو دا بیا تدلیس سل اسناد د قبیلې نه او کسراتن ذکر کوي صيغه د سما نو دا تدلیس الاجازه ده حاصل یې شو تدلیس په شته ده شاباس خو خوشوي پیګنه ها یوشتم سلیمان ابن ترخان خاصر قار سليمان ابن قر خان التيمي ابو المعتمر البصري اهل بصره کې مشهور سړی دی او د صغار تابعین نه دي نسائی ورته مدلس وي د کوفه لوی محدث او قاریو کرابسی او نسائی دار قطنی وغیرہ مدلس وائی ہوتا درستم طالبانو مشهور سړی دی کله چې قاضي شوی دی نو حافظه کې تغییر راغله دا دار قطنی او دین اورستو بیا عبدالحق اشبیلی رحمه الله مدلس وایي ورته سوی مدلس وایي سری بل سندم ورپسې د ان شاء الله بیا ورته اشاره کوم او یحیی ابن معین رحم الله وی چې نه دی اوریدلی بلکې د عبد الله ابن عمرو نه یعنی خپل لیکنه عبد الله نه شعیب زوی د محمد نکي سو شو عبد الله شو غنه د خپل نکنه کتاب بیا مونږلو او د هغې نه به حدیث بیانول وجاده وکړه نو څنګه بیانول د سما په طریقه او ابن حبان وای چې څوک دا وای چې دا اوریدلې د لیکنه نو دا صحیح نه ده او امام ابن حجر رحم الله موي چې لګي اوریدلې د خپل لیکنه نو کټول د لیکنه روایت کوي صحیح نو دا صورت د تدلیس دی دا صورت د سره تدلیس دی همدا شمسه ورپسې دا غری ان ابيه ان جده لګ حدیث اوریدلې دي نور د کتاب نه روایت کړي او دا صورت د تدلیس دی نور د کتاب نه مخ کی صورت نه دا تدلیس دی ویشتم اکرمتا ابن خالد اتشتم محمد ابن حازم محمد ابن خازم ابو معاویتا الزریر رند الکوفی د امام امام اعمش شاگردانو کې مشهور دی په حفظ سره دار قطنی ورته مدلس وي یو کم درشم محمد بن حماد محمد بن حماد شد سره اطه طاعت شد دی اطه رانی ابو عبد الله کنیا الحافظ الرازی دا عبد الرزاق نه راوی دی راوی دا عبد الرزاق نه دی لکه څنګه چې روایت د ابو داود لو لو ای وغیرہ نسخو کې کی صحیح ابن حزم وای چې یو حدیث کې تدلیس کړي الحمدلله د دې امت خصوصیت تو ګور 5 لاکھ کسانو خدمت راویانی جمع کړی دي دونه دونه ټکی د حدیثو چانه داسې کړی الله اکبر درشم یحیی ابن ابي کثیر الطائی فاسر الطائی شد کنی ابو نصر الیمامی صغار تابعین نه دی حافظ مشهور دی نسائی ورته نسائی ورته مدلس وي یو دیرشم یونس بن عبید یونس بن عبید بن دینار العبدی ابو عبید البصری د بصری لوی حافظ او مشهور ثقه نسائی ورته مدلس وي دو دیرشم یونس ابن عبد الاعلى بن موسى الصدفي صاد دي شد سره ټول زبرونه دي ابو موسی کونیه المصری د امام شافعی نه روایت کوي محدثین ورته مدلس وي درې دیرشم یونس بن ابي اسحاق عامر ابن عامر ابن عبد الله الحمداني چې ابو بکر عمر سید کهول اهل الجنه د بډاګانو د جنت ولا وسی سرداران نبی اسی چلی کړه دې حارس تینا ساقط کړه دې بره راسو عالی ځکه حارس سو تشیوم پکې ورانو سره کنه خبره باندې پوښ حارس کوم سند کې راځي نو ضعیف کلیه ده اوس طالبانو د دې طبقه درې دیش پر شو ها د دې طبقه حکم سره د دې د تدلیس دا طبقه پشان دا ولنې طبقه نه د دې روایت قبل ولې شي برابر خبره صراحت د سمای کړي او کني کړي ها کباز قرائن موجودی د تضعیف خبر باندې پوښ چې درایت هغه تصحیح نه مني تعرض دا کسانو روایتونو سره چې هغه بالکل پاک دي ورنه نور حدیث قابل دی درېمه طبقه د مدلسینو دا هغه کسان دي چې ډېر تدلیس کوي د دې مخکینو په نسبت سره څه کوي ډېر تدلیس کوي نو دلیل نه نسی ایما په حدیثو د دوی مگر چې صراحتو کې دیو د سما او بعضی د دوی نه حق دي چې رد کړی شوی احادیث د دوی مطلقاً صراحت کوي او کنه کوي خونه مانی نو په وخت د مقابله کې وسیو تعرض کې روایت دا وی معتبر یو د دې دا دا موږ د دې اقوال تطبیق وکړ او بعضی د دین هغه کسان دي چې د هغوی احادیث محدثینو قبول کړي او اندازتن دا 150 کسان جوړیږي سونه یو احمد ابن عبد الجبار اسماعیل ابن عیاش عیاش شد سر عین یا دوان تزبر بن سلیم العنسی ابو عتبت الحمصی صاد سره د شام لوی عالم په خپل زمانہ کې حمص شام دی دا وګدو مې ته ځکه چې بیا تاسو تخریج او ګورئ کنه نو بیا به دې نسبت نه بغیر په دې نمونه به نور ډیری بیا ورته مغالطه راځي یحیی ابن معین ابن حبان ورته د تدلیس نسبت کوي مدلس وي دریم حبیب ابن طویل باندې دی او وی فرق کوي فاطمه الکبرى او فاطمه صغرا دا مسله مشهور محدث دی کنیه ابو عبید ابو عبید الخزاعی دا انس رضی الله تعالی عنہ شاګرد او د دې انس نه زیات روایتونه په تدلیس سره نقل کړي خبره باندې پوښتنه د امام ابو داود شیخ دی استاد دی دار قطنی ابن حبان ورته مدلس وای وم شعیب ابن عبد الله مدنی شعیب ابن عبد الله صرف دغه علی ابن المدینی مدلس ورته وای علی ابن المدینی امام د جرح او د تعدیل مدلس ورته وي اتم صفان سواد سره صفان ابن صالح بن صفان د نیکه په نوم نوم دی ګم بن دینار الدمشقی الدمشقی کنی ابو عبد الملک المؤذن لکه ستاسو د جماعت ده دینه خده دا خو مې شو ویل مؤذن مناسبت ته جن تشبیه مې نه کړ نصب ال التدلیس التسویه الله اکبر کبیر نهم طلحه ابن نافع القراشی قراشی د الفاظ باندې با لګ سوچ کړئ قراشی را ته زبر دی قاف ته پیش شین ته زی ابو سفیان الواسطی د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت کړي راوی ان جابر معروف بالتدلیس کنیه یې ابو یسار المکی المفسر د مجاهد رحمه الله نه امام مجاهد نه ډیر تدلیس کړي نسائی وای چې مدلس دی دولسم عبد الجلیل بن عطیه القیسی کنیه ابو صالح البصری عبد الجلیل بن عطیتا القیسی ابو صالح البصری ابن حبان وای چې کله سما صراحت کوي وضاحت کوي نو بیا حدیث معتبر دي پشان د مخیو تبر حدیثه او کدانی نه موت دی لسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الحزلی ذات زبر هو ز لی الکوفی ثقه دی د خپل پلار نه صراحت کوي بالسما د سلورو حدیثو یو موقوف دی او د دې پلار خپل نډیر حدیث بیانې روایت کړي په سننو کې 15 او په مسند کې زیات کړي دی و په نور او اکثر په ان ان سره روایت کوي او دا تدلیس دی دا سره تدلیس سلور نه علاوه دا نور سره څه کوي نو دا صورت د تدلیس دی من ویلی نو مخکی دا چې کوم بیانې نو دای نه دي او ریدلې دي خو دې چې دا کوم بیانې نو دای نه دي اورېدلې نو دا تدلیس وکړه ابن حجر وای زکه چې د د په سما کې د خپل پلان نه خلاف دي سوال لسم عبدالرحمن ابن محمد ابن زیاد المحاربی ابو محمد الکوفی مشهور محدث دی د عبد الله ابن نمیر مشهور محدث د طبقه سړی دی او قیلی ورته مدلس وی نمیر مشهور محدث دی عبد الله ابن نمیر پین لسم عبد العزيز بن عبد الله القريشي البصري ابو وهب الجرعانی ابن حبان وای چې د سما تصریح کوي حدیث معتبر دی ورنه نه یعنی مدلس دی خلاصه یې شنه د ټول په مدلس دی تدلیس الزام دی شپاړسم عبد المجید بن عبد العزيز عبد المجید بن عبد العزيز بن جوریج کنیه ابو ولید او ابو خالد المکی د حجاز لوی فقی نسائی ورته مدلس وی او دام ویل شوی د تدلیس نه کې مگر د مجروح نه کمزوري او دا شیم وای میزان والا چې اویا او جنکو سره یې سکړو متا کړو او دا یې جایز ګڼل متأولو سو متأولو ورستو به کور وسره عبد الملک ابن عمر اتلسم دا تا چې ویل خالی ته نه دي سو سو په وی کنه او په طلب تلون او سرستو حکم کو کنه دا مسله خا نور لسم عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ابو نصر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ابو نصر البصري صدوق دا ابي اسامه محدث د طبقه سره دی امام بخاری وای کان یدلس عن السوری او د نورو خلکو نم مناکیر حدیث نقل کړي شلم عبیدته ابن الاسود عبیدته ابن الاسود بن سعید او د دې عبیدتنا محمد بن حرب شامی روایت کړي ابن حبان وای چې کله سما بیان کړي نو حدیث معتبر دی یو تبر حدیث دویشتم ایک رمتا ایک ریمتا ایک ریمتا رات زیر امام احمد دار قطنی ورته مدلس وي درشتم علی ابن غراب غراب علی ابن غراب الفزاری ابو الحسن کنیه الکوفی نسبت القاضی د دې په باره کې د محدثینو اختلاف دی یحیی ابن معین ثقه وای او دار قطنی و غیره ورته مدلس وای سلی رشتم عمر ابن علی ابن احمد عمر ابن علی ابن احمد بن اللیث البخاری اللیثی ابو اسحاق الکوفی تابعی سقه مشهور دی نسائی ورته مدلس وي شپږشتم قتادتا ټول زبر ورته وي قتادتا امام قتاده خان بن دعامتا بن قتادتا ابو الخطاب السدوسی البصری د انس رضی الله انس بن مالک شاګرد او په خپل زمانہ کې لوی حافظ مشهور دی په تدلیس